سهار پورې سورۃ البینه مدنی سورۃ ده او په دې کې اتا آیاتونه دي سورۃ بینه دا دا مکی سورۃ ده مکی دا سورۃ طلاق نه پس نازل شوه ده سورۃ حشر نه مخکې نازل شوه ده په حالت جمعي کې دوکم سلم نمبر سورۃ د قران ده په حالت د نزول کې سلم نمبر ده ما قبل سره رب سره ما قبل کې بیان د نزول قران کې لري قدر ده او په دې کې بیان د قران او د رسالت ده موضوع ترا بیان د تقریر د اهلی کتاب بعد اتمام الحجت پس د اتمام حجتنا ان دای بدحال او په دی وجه باندې خلاصه ترا بیان د ضرورت د بوتات او افضلیت د دین فادیان سابقه باندې سره د اتفاق په اصول چې په اصول کې د ټولو دینونو اتفاق دی لیکن دې دین له الله تعالی فوقیت ورکړې په نورو دینونو باندې او دا د تعلیم منع کیدونکي دي حتی تاتیهم البینه تر چې حد پورې چې راشي په دی باندې ښکاره خبره رسول من الله رسول د جانب د الله نه یتلو صحفا مطهره چې تلاوت کوي د صحیفو مطهرو پاکو فيها كتب قيمة چې دې کې لیک دي کتابونه مضبوط او ما تفرق الذين اوتوا الكتاب او نه تفریقه کړی هغه کسانو چې ورکړی شوی دی کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر پس دا غنا چې راغلي دي واضح دلایل دا د صحابه شان بیانې ذالک لمن خشی رب دا د پار دا غچا خشی رب او چیرې د خپل پروردگار نه سورۃ الزلزال